قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوې په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ روژه د برکت او ثوابونو میاشت خبرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیتونو تلاوت بېشکه د پرېکړې ورځ یو ټاکلی وخت دی کومه ورځ چې په شپېلۍ کې پوه کړی شي نو بیا به تاسې ډلې ډلې راځئ او اسمان به پرانیستل شي نو دروازې دروازې به وي او غرونه به وخوځول شي نو سپین زګ غوندې به شي چې می د ژوند مرحله ټوله مدینه کې نبوي ملغلره د قیامت په ورځ به د الله په وړاندې تر ټولو بد ځای د هغه چا وي چې له خپلې مېرمنې سره یو ځای کېږي او هغه له ده سره یو ځای کېږي بیا د هغې راز بربنډوي د دې حدیث روایت مسلم کړی دی دا نن د پنځشنبې ورځ د 1409 هجری قمری کال د رمضان مبارک د میاشتې 22مه نیټه چې د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې له 9 نیټې سره سمون خوري د نن ورځ پرونی ته مجسم میلیاس هر کله کوم په پایل کې تاسو پام د خبرونو سرټکو تر ګرځو د فاریاب ولایت په دولت آباد کې د مزدور دښمن د عملیاتي قوې دوه موټر ویجاړ دولس تن مزدور عسکر قتل شول د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې یوه قرارګاه او درې پوستې فتحه د دوو قومندانانو په شمول لس تن عسکر قتل یوه شوبله او ګڼ مهمات یې ولجه شول د غزني ولایت په شلګر کې ولسوالي په ودانۍ او پنځو پوستو بریدونو کې یولس پولیس مړه او ټپیان شول د کندوز ولایت په مرکز کې ټنګ ویجاړ د یو امریکایي عسکر په ګډون اووه تن عسکر مړه او ژوبل شول د خبرونو تفصیل د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا ماښام شپږ بجې د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ اړوند د چاشنګي او پیروزني په سیمو کې د مزدور دښمن په هغه عملیاتي قوه چې له بلخ ولایت څخه د فاریاب پر لوري را روانه وه وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې د شپې تر یولس بجو پورې دوام وکړ په پا پایله کې دوه اکمالاتي موټر په بشپړه توګه ویجاړ او پکې دولس تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل شول چې د دوه تنه جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي له دښمن څخه یو جرثقیل موټر او یو جلسې ټوپک د مجاهدینو لاسته ورغلي د بریدونو په مهال څلور تنه مجاهدین هم زخمیان شوي د بادغیس ولایت له قادس ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د قرچقي په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور دښمن په قرارګاه او پوستو وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونو چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د شپې تر یولس بجو پورې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې درې پوستې او یوه قرارګاه په بشپړه توګه فتحه او پکې میشت د دوه تنو قومندانانو په شمول لس تنه مزدور پولیس او عسکر ځای پر ځای ووژل شول چې د شپږ تنو وژل شوي جسدونه د جګړې په ډګر پاتې دي او ګڼ نور ژوبل شوي دي له مزدور دښمن څخه یوه شوبله یو زیکویک څلور ملي پیکا ماشیندارونه شپږ کارمولي ټوپکونه او ګڼ شمېر نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي په پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي د غزنی ولایت شلګر ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او شاوخوا پنځو دفاعي پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د ترلاسه شوي معلومات له مخې د نښتو په لړ کې پنځه تنه پولیس ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول په نښتو کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته ورسید د یادې ولسوالۍ اړوند د سردار کلا سیمه کې د مزدورو پولیسو د مجاهدینو د بریدونو له ویرې له مهم مرکز څخه تیښته وکړه یاد مرکز د غزنی پکتیکا د لوی لارې په سر جوړ شوی او د دښمن لپاره حیاتي ارزښت درلود د ترلاسه شوی خبر په اساس له دغه مرکز څخه دښمن تیر شپه په داسې حال کې تیښته وکړه چې د ورخطۍ له امله وسلې او مهمات په مرکز کې پریښي وو په خبر کې ویل شوي چې وحشي پولیسو به د لارې له موټر څخه په زور پیسې اخیستې او د لارې مسافر یې ډیر ځورول د یاد مرکز په فتح کېدو سره ډېره پراخه سیمه د مجاهدینو تر واک لاندې راغله او د سیمې مظلوم ولسونو د آرام ساه واخیسته همداراز د مقر ولسوالۍ اړوند لړمه سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته او پوستې ته په راتلونکو کومکي عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل خبر زیاتوي، د برید په پایله کې د ګوډاګي دښمن د بلوک قومندان فریدالله او یو تن عسکر ووژل شول. په خبر کې ویل شوي چې وحشي دښمن وروسته په سیمه کې د ملکي خلکو په کورونو د درنو وسلو په مټ وحشیانه بریدونه ترسره کړل خو لله الحمد چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. دغه راز د نوموړې ولسوالۍ اړوند علمخېلو سیمه کې یو تن اربکی محمد عمر چې تېره ورځ ژوبل شوی و نن یې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. د کندوز ولایت مرکز اړوند ګورتیپې سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي مزدور عسکرو په ملتیا د مجاهدینو په مرکزونو د بریدونو هڅه وکړه خو په سیمه کې د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخامخ شول د خبر په اساس د نښتو په جریان کې د دښمن یو ټانګ د ماین په مټ ویجاړ شو او څلور تنه کورني غلام عسکر پکې ووژل شول دغه راز په ورته وخت کې په نورو عسکرو د ایښودل شوي ماینونو چاودنې ترسره شوې چې له امله یې د یوه امریکایي اشغالګر په شمول دوه تنه کورني غلام عسکر مړه او ټپیان شول جګړه مازیګر مهال د ګډ دښمن په تیښته سره پای ته ورسېده په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی د فراه ولایت د فراه ښار اړوند د تجک په سیمه کې د مزدور اربکیانو په موټریز کاروان د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو برید چې پوره یو ساعت دوام وکړ په پایله کې درې موټر په مرمیو تخریب، څلور تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل، درې تنه نور مرګوني ژوبل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ اړوند سالارو سیمه کې په تېرېدونکو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. د ترلاسه شوي خبر په اساس په دغه برید کې د دښمن یو ټانګ ویجاړ، دوه تنه عسکر ووژل شول او درې تنه نور ټپیان دي دغه راز پرون ماسپښین شاوخوا یوه بجه د یادې ولسوالۍ مربوط ملیخیلو سیمه کې یو تن عسکر هغه مهال ووژل شو او یو بل ژوبل شو چې د مجاهدینو له لوري پرې برید وشو د لوګر ولایت د مرکز اړوند خدار سیمه کې ګردیز ته په غځېدلې لویه لاره د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د ترلاسه شوي معلومات له مخې په دغه برید کې د دښمن یو ټانګ یوه عراده رینجر او یوه عراده کماز موټر په ټولیزه توګه ویجاړ شول د غراز وطن عسکر ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول په نښتو کې لله الحمد مجاهدین ته کوم زیان نه دی رسېدلی همداراز د یاد ولایت د برکي برک ولسوالۍ اړوند د یموغلان او ناکام کلا په کلیو باندې د ګوډاګي دښمن د سپریک قطې په نوم وحشي عسکرو د خپلو خارجي بادانانو په لارښوونه او ملاتړ وحشانه چپې ووهلې خبر وايي ګډ وحشي دښمن د یموغلان کلي په مسجد بمبار وکړ او په بشپړه توګه ویجاړ کړ دغه راز څلور تنه بې دفاع کلیوال په ډیر وحشت سره شهیدان کړل یو تن یې ژوبل کړ او یو شمېر یې له ځان سره د بندیانو په توګه یوړل همدارنګه ګډو وحشي عسکرو د نوموړې ولسوالۍ د ناکام کلا د کلي مسجد هم په ورته ډول بمبار او له خاورو سره خاورې کړ دښمن یاد وحشتونه په داسې حال کې ترسره کړي چې په سیمه کې هیڅ مجاهد هم شتون نه درلود په خبر کې ویل شوی چې وحشي دښمن په یاد ولایت کې له دیني مقدساتو سره د دښمنۍ په لړ کې له دې وړاندې هم ګڼ مساجد د درنو وسلو او بمبارونو په وسیله ویجاړ او له منځه وړي دي د پکتیا ولایت په ملند سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې پوسته په ټولیزه توګه فتح شوه دغه راز اووه تنه پولیس ووژل شول شپږ میله کلاشینکوپونه یوه قبضه راکټ یو میل پیکا ماشیندار یو نارنجک یوه عراده پیلډر موټر د مجاهدینو لاسته ورغلل په جګړه کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی بلخوا تیره شپه شاوخوا دولس بجې د ید ولایت سید کرم ولسوالۍ مربوط بډم کندې سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو چې له امله یو تن پولیس ووژل شو د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د خواجه بابا د غونډۍ په سیمه کې بیګا شپه دولس بجې د مزدورو پولیسو په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې پوسته پتحه او پکې میشت پنځه تنه مزدور پولیس ته پر ځای قتل دوه تنه نور ژوبل او پاتې یې په تیښته ولاړل په پوسته کې له دښمن څخه یو رنجر موټر سوځول شوی او درې کلاشینکوپونه او ګڼ مهمات یې د مجاهدینو لاسته ورغلل په پیښه کې دوه تنه مجاهدین زخمیان او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی د زابل ولایت له مرکز قلات نه پر رسیدلی خبر کې ویل شوی چې پرون مازیګر شپږ بجې د مرکز قلات اړوند د مغلیزو په سیمه کې د مزدور دښمن پرنجر موټر وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې موټر په بشپړه توګه ویجاړ پکې سپاره درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل یو ثقیل یو کارمولی ټوپک او یو کلاشینکوف یې ولجه شول د کاپیسا ولایت د ګاب ولسوالۍ مرکز اړوند د مزدور عسکرو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ تکتیکي چاودنه ترسره کړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ څلور تن عسکر ټپیان شول د کابل ولایت د پنځمې حوزې اړوند کوټه سنګي سیمه کې تر پل لاندې پوسته باندې د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې یو تن عسکر ووژل شو او درې تنه نور ټپیان دي د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ مرکز ته نږدې په شریرو اربکیانو د مجاهدینو د ځای په ځای شوي مین په مټ چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې دوه تنه شریر اربکیان مرګوني ټپیان شول دغه راز په ورته مهال د یاد ولایت سرخرود ولسوالۍ مربوط چارباغ سیمه کې د پولیسو یو تن افسر ثابت شیر محمد چې د بهسود ولسوالۍ اوسېدونکی و د مجاهدینو په ناڅاپي برید کې ووژل شو همدارنګه تېره شپه شاوخوا نه بجې د نوموړي ولایت غنیخیل ولسوالۍ مربوط مارکو سیمه کې د لوی لارې د سر په پوسته د مجاهدینو له لورې برید وشو چې په مهال یو تن پولیس ژور ټپي شو او وروستی خبر دا چې د پکتیکا ولایت یحیی خیلو ولسوالۍ اړوند غیبي خیلو سیمه کې شریر اربکیانو د یو تن کلیوال په کور چاپه ووهله خبر وايي وحشي اربکیانو لومړی د کور سامانونه او قیمتي اجناس لوټ کړل او وروسته یې کور له بیخه ویجاړ کړ او د خونو تیران او نور لرګي یې له ځانه سره یوړل د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو راغلو اشغالګرو تاسو باید په دې پوه شئ چې تاسو پر یو آزاد هیواد او خپلواک ملت ناروا یرغل کړی په داسې حال کې چې تاسو ته هیڅ ډول ضرر نه ورسولی خو تاسو بیا هم د خپل ټکنالوژي په نشه کې د افغان ټاټوبي د تسخير په نیت ټول بشري او اخلاقي حدود تر پښو لاندې کړل هغه ټاټوبي چې دویم نوم یې د امپراتوریو هدیره ده ډیر ژر د چې د حقیقت به د سر په سترګو وویني او لتلپاتې تاریخي ذلت سره به مخ شي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن چې په افغانستان کې له اوږدې مودې پوځي دندې ترسره کولو وروسته له خپلې دندې بدلیدونکی او له دې هېواده تلونکی دی د می میاشتې په دېرشمه نیټه یې په امریکا کې یوه خبري کنفرانس ته د ټلیفون له لارې وویل چې د اشرف غني حکومت له طالبانو سره په پټو مذاکراتو بوخت دی او د پردې شاته له طالبانو سره په بېلابېلو سطحو خفیه لیدنې کتنې جریان لري. د نیکولسن دغه بې اساسه ادعا د امریکايي جنرالانو د هغو دروغجنو تبلیغاتو دوام دی چې همېشه یې خپل ولس ته د افغانستان د سیاسي او پوځي حالاتو په اړه غلط معلومات ورکړي دي. اسلامي امارت چې په خپل وخت یې د یوې توضیحي اعلامیې په صدور سره د نیکولسن دغه بې اساسه ادعا رد کړې ده، نوموړي جنرال ته مشوره ورکوي چې په موجودو حقایقو دې سترګې نه پټوي او نه دې هم د امریکا خلکو او بېلابېلو ټولنیزو اقشارو ته د افغانستان په اړه دروغجن ډاډ ورکوي. که نیکولسن غواړي چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده او له بنبست سره مخ جګړه پای ته ورسوي، او نور یې په دې هېواد کې د امریکایانو وینې او منابع بلا هدفه ضایع نه شي، باید چې امریکا ته له ستنېدو سره سم امریکایانو ته د نړۍ په دې بل مخ د پراته هېواد افغانستان په اړه صفا صفا حقایق بیان کړي او له ټولو ستونزو او جګړه ییزو ناخوالو یې خبر کړي. نیکولسن باید په جګړه کې د دخیل شخص او عیني شاهد په توګه امریکایي چارواکي او عام خلک په دې خبر کړي چې په افغانستان کې له اوولس کلنو جګړو او پوځي هڅو وروسته لا هم د امریکایي پوځ لپاره د بریا هیڅ څرک نه معلومیږي. د هیواد اویا فیصده اراضي د طالبانو تر واک لاندې ده. د طالبانو د بریا یو راز دا دی چې عام ولس یې د دیني او استقلال غوښتنې د داعیې ملاتړ کوي او په سر او مال ورسره ولاړ دي. نیکولسن باید د یوه عیني شاهد په حیث امریکایانو ته دا هم ووایي چې د کابل د رژیم چارواکي چې امریکایانو ورباندې میلیاردونه ډالر مصرف کړي لا هم د حکومتولۍ استعداد او لیاقت نه لري. هغوی د افغانستان د خلکو د ګټو پر ځای د خپلو شخصي شتمنیو د ډېرښت په فکر کې دي. او یوازینۍ کارنامه یې د افغانانو په نوم د راغلیو پیسو لوټ، تالان، د دولتي ځمکو غصب، د امنیتي ځواکونو له تدارکاتي موادو غلا او د شخصي جېبونو ډکول دي، تر دې چې د دې ناوړه کردار له امله دوی په عام ولس کې اعتبار له لاسه ورکړی او عام افغانان یې د ملي شتمنیو د لوټمارانو په توګه له شره خلاصېدل غواړي. نیکولسن باید د امریکا د متحده ایالاتو تصمیم نیونکي حلقات په دې پوه کړي چې د افغانستان د معضلې د حل لاره له طالبانو سره مخامخ مذاکرات او یوه داسې توافق ته رسېدل دي چې د دواړو هېوادونو په ګټه وي ځکه نور د دې وخت را رسېدلی چې د دې اوږدېدونکې جګړې په اړه صفا صفا حقایق وویل شي او له بې اساسه دعوو ځان دوکه کولو او پوچو خوشباوریو څخه اجتناب وشي الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت په جامو به ملبوس یاست د روژې مبارکې ورځې او شپې به مو په خیر تیریږي درنو او محترمو مسلمانانو ورونو د روژې په میاشت کې یوه شپه راځي چې لیلة القدر ورته وایي او د دې شپې عبادت تر زرو میاشتو بهتري لري په دغه شپه کې باید د عبادت زیات اهتمام وشي عباده بن سامت رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د قدر د شپې په اړه خبر راکړ راته وی ویل چې دغه د قدر شپه د روژې په میاشت کې په وروستیو لسو ورځو کې راځي یعنی د یوویشتم شپه درویشتم شپه پنځه ویشتم شپه اوویشتم او نویشتم شپه یا د رمضان المبارک وروستۍ شپه که څوک دغه شپه په عبادت کې په ایمانداري او اخلاص سره تیره کړي نو د دغه تن وړاندې او وروسته ټول ګناهونه به وبخښل شي په دې اړه نور حدیثونه هم راغلي دي ابو سلمه رحمه الله وایي چې ما له ابو سعید رضی الله تعالی عنه څخه چې زما ملګری و وپوښتل یعنی د قدر د شپې په اړه نو هغه راته وویل موږ له پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د روژې په درمیانه لس ورځو شپو کې اعتکاف وکړ پيغمبر صلی الله عليه وسلم د روژې د شلم په ورځ سهار راغی او موږ ته يې وينا وکړه او ويې ويل، ما ته د قدر شپه راښکاره کړل شوه، خو بيا مې هېره شوه، نو تاسو يې طلب وکړئ د روژې په پاتو تاکو لسو شپو کې. ام المؤمنين عائشه صديقه رضي الله تعالی عنها وايي چې پيغمبر صلی الله عليه وسلم وفرمايل، د قدر شپه د روژې په وروستيو لسو تاقو ورځو کې غواړئ. د قدر شپه د روژې په وروستیو اوو شپو کې ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو اصحابو په خوب کې د قدر شپه د روژې په وروستیو اوو شپو کې لیدلې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل زه وینم چې ستاسو خوبونه د روژې د وروستیو اوو شپو په اړه سره موافق دي که څوک د قدر شپه غواړي نو د روژې په وروستیو اوو شپو کې دي ولټوي د قدر شپه د روژې په اوویشتمه ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه وایي په خدای جل جلاله باندې قسم چې ما ته معلومه ده چې د قدر شپه کومه ده هغه شپه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته په هغه شپه کې د عبادت کولو امر راکړی او هغه د روژې د اوویشتم شپه ده ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د قدر د شپې طلب کوي نو د روژې په اووه ویشتمه شپه دې طلب کړي د قدر د شپې د نه تعین څه حکمت دی دا چې لوی خدای جل جلاله دغه شپه ولې امت ته ور معلومه نه کړه نو په دې اړه امام رازي رحمه الله په خپل تفسیر کي ډېري وجهي لیکلي چي موږ ورځیني دلته د اختصار له امله یوه وجه را اخلو لوی خدای دا شپه د هغو نورو څېزونو په ډول له دې امت څخه پټه وساتله د دې لپاره چي امت په ټوله میاشت کي خواري وکاږي او په عبادت کي زیار وباسي تر څو د عبادت له دغه سیزن څخه ښه ګټه پورته کړي لکه الله تعالی چي خپله رضا په طاعاتو کي پټه ساتلې ددې وجې څخه چې بندګان په هر څه کې د اطاعت کوشش وکړي همدا راز الله تعالی په دعا کې اجابت پټ کړی دی له دې وجې چې بنده په دعا کې زیار وباسي او د هر شي سوال له الله تعالی څخه وکړي همدا راز الله تعالی اسم اعظم په خپل اسماو کې پټ کړی دی د دې لپاره چې بنده د الله تعالی د هر نوم تعظیم وکړي او په هر صفت سره الله تعالی وبولي او د هغه صفت کامله عقیده جوړه کړي او په لمنځونو کې صلات وسطا پټ کړی دی د دې لپاره چې بنده په ټولو لمنځونو کې کوشش وکړي چې په ښه طریقه سره یې ادا کړي او په توبه کې یې قبولیت پټ کړی دی د دې وجې څخه چې بنده باید له هر ډول ګناه څخه هر وخت توبه وباسي او مرګ له بنده څخه پټ کړی دی د دې لپاره چې مکلف بنده باید تل له الله تعالی څخه په ویره کې وي همدا راز لوی خدای جل جلاله د قدر شپه پټه کړې چې بنده کوشش وکړي تر څو د رمضان المبارک ټولې شپې په عبادت باندې تیرې کړي د قدر د شپې په عبادت ټول ګناهونه بخښل کیږي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له من ذنبه ما تقدم متفق عليه وفي رواية قتيبة وما تأخر ترجمه، څوک چې د قدر په شپه په ايماندارۍ او اخلاص سره عبادت وکړي نو د ده ټول وړانديني ګناهونه به وبخښل شي او د قتيبه په روايت کښې دا هم راغلي چې وروستني ګناهونه به يې هم وبخښل شي. د قدر له شپې څخه بې برخې د ټولو ښېګڼو څخه بې برخې ده د ابو هريره رضی الله تعالی عنه په یو روایت کښې راغلي کله چې د روژې میاشت راغله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو ته د رمضان میاشت راغله چې ډیره مبارکه میاشت ده روژې یې په تاسو لوی خدای فرض کړې دي داسې میاشت ده چې د جنت دروازې پکښې پرانیستل کیږي او د جهنم دروازې پکښې تړل کیږي او بیا یې وفرمایل په دې میاشت کې یوه شپه ده چې تر زرو شپو یې عبادت غوره ده. څوک چې د دې شپې د ښېګڼو څخه محروم شو نو د ټولو ښېګڼو څخه محروم شو. د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه په روایت کې راغلی چې کله د روژې میاشت داخله شوه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا میاشت خو تاسو ته راغله په دې میاشت کې یوه شپه ده چې تر زرو میاشتو غوره ده څوک چې ددې شپې د خیر څخه محروم شو نو د ټول خیر څخه محروم شو او ددې شپې له اجر او ثواب څخه له بدبخته او محرومه پرته نور څوک نه محرومیږي درنو او معززو اوریدونکو د قدر شپه څه ډول دی امت ته ور په برخه شوه د علی بن عروه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د بني اسرائیلو د څلورو داسې کسانو یادونه کوله چې اتیا کاله یې د لوی خدای عبادت کړی وو او یوه شیبه یې هم د الله تعالی نافرمانی نه وه کړې او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی نمونه واخیستل او د ایوب ذکریا حزیقل او یوشع علیه السلام یادونه یې وکړه عروه وایي چې صحابه و ډیر تعجب او ارمان وکړ په همدې مهال جبرائیل علیه السلام راغی او وی فرمایل ستا امت د هغو کسانو له اتیا کلن عبادت څخه تعجب کاوه چې هغوی یوه شیبه هم د لوی خدای جل جلاله نافرمانی نه وکړي لوی خدای په تاسو دغه آیاتونه نازل کړل او بیا یې هغه آیاتونه ولوستل هر مسلمان باید د قدر په شپه دغه لاندې شپږ اعمال سرته ورسوي اول قیام اللیل یعنی په دغه شپه کې ډیر عبادت کول او شپه په عبادت تیرول له ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه که څوک دغه شپه په عبادت کې په ایمانداری او اخلاص سره تیر کړي نو د دغه تن وړاندې او وروسته ټول ګناهونه به وبخښل شي دوهم کثرت الدعاء یعنی د دعا ډیروالی یعنی په دغه شپه ډیره دعا کول ضرور دي یا رسول الله ارأیت ان علمت ای لیلة لیلة القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنه دریم د فرایضو په ځای کول یعنی په خپل وخت کې لمنځونه ادا کول څلورم، د ماخستن او سهار لمونځ په جماعت سره ادا کول. له حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، چا چې د ماخستن لمونځ په جماعت سره ادا کړ لکه د نیمې شپې عبادت چې یې وکړ او چا چې د سهار لمونځ په جماعت سره ادا کړ لکه ټوله شپه عبادت چې یې وکړ. پنځم، الاجتهاد فی العباده په عبادت کې کوشش کول یعنی په عبادت کې زیار ایستل تر دې چې د خپل کورنیو په شمول هغه ماشومان هم باید په دغه شپه عبادت ته وهڅول شي چې د عبادت طاقت لري ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې راځو